باب الغضب بالكبر باب د بیان دی غضب شه او د تکبر شه غضب هغه معنا د فوران دم فوران دم القلب هند مشاهدت خلاف امر خلاف تبع للانتقام طبیعت نه خلاف دی امر مشاهده وکي به انتقام دی وجد پره دا زړه شي کنه وینه جوش پیدا شي او دا د بیاس کوي کنه چې سړی نه بدل و خلک کنه ځکه چې تو طبیعت خلاف چاري وکړه او کبر تکبر ته ویل شي تکبر کبر دې ته ویل شي دا د یو خاص حالت نوم ده هو په دې شي نسبت ته په تکبر شي چې اې کنه ځون نسبت بل څه سره وکي په یو صفات شي مثلا تو سره دولت ته او د بل غریب ده فقیر ده د هغه ځون دولت ته چوغوري ځون عزت ته چوغوري کنه د بل ته وګوري ابل تو ته به الکولی شي سپکولی شي تو ته ځون کنه ډېر زیوت ونشي چې زه خو ډېر لوی مالدار یم زه د جاه ولی د مرتبه ولی یم و دا سمره کنه ټیټ تا و ذلیل دا و سپک تا ا دې حالت ته تکبر وته ویل شي کبر وته وی یا بلا حبیدو بلا حبیدو یا پتو شي تیرا دو کنه هغه شي تیرا نشتا یا کنه شویستا یا هغه بیکورا دا یا پتو شي علم دا کنه هغه سره علم نشتا کنه علم کام دا بیا ته ته کنه هغه په خپل علم پر نسبت باندې ته ده کنه کم پیر ولې شو سپک ته ولې درشي او ځون کنه غوړ ته ولې شو یو ته شي دا تکبر ده یو عجب ده وجب دا شی ده چې ځون شي واخو بي وی کنه ایت ور پکر شي کنه کسه به خوان ډیر کو خو پاشه بچ ته ور کته نشته په وجب شي ایت کنه مش په پښته شو غره کدوې چې صاحب په ځون باندې غره ده غره ده او په تکبر شي کنه بچا ته ورکتل وی پښه کنه دا دې امور نسبیه نه تکبر عن ابي هريره ان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره يوتى يوسي النبي صلى الله عليه وسلم توفى اول اوسني موت وصيتك قال لا تغضب نبي هو غصه ماك غضب ماك لا تغضب غضب غصه مکه فرد د ذالک اې دا خبره بیا په وګړه کړه چې نبی دې فایپ مانه کړه مو ته وصیت وکړه اې دا خیال وای چې سبې کړه بل بل سلام نه کو بل خبره به سره وکړه نبی هم کې چې کنه لا تغضب غصه مکه سه ور خبره ګډه کړه نبی کې چې غصه مکه کله لا تغضب والا گیا دا غچار کو یا غاجگدو کو یا کنا هانا من حرکت کو چتنی پا خواست کنا دا پدا با شیطان دی وٹیم بی کنا چی دا سکو دا پسلا گیا دا بلکل تو پروانو کو کنا پدا واشی کنا بیدوینا دی جوش وخلی کنا وینا جوش وخلی کنا ودا کنا دته وی که شریته ور شک نه دی نه یو خراج شکا کنه یا کنه و یا یا مرکا یا کنه داس مو کا داس مو کنه په دې باسه کوي ا دې کې دینه به کنه زه چې کوم کنه مفاسد په تکیږي کنه کله کله خبره باندې کنه په خبره اصلا یا شکل چې ا خبره بیا د اعتدال نه وتلی خبره وی کنه از یاړه او عاشره او کنه ارزا برزا ویل دې نه کیږي کنه چې اول په ویل باندې نه ګډېږي هغه یو یو کنه کلمه یو خبره چې کنه ا کبیره ګناوی چې چاته ورلوانه کنه خبره دې نه کېږي که نه او دا رنګه د لوسه په حرکات کله یو کونه وخلې کله بل کونه وخلې کله کله یوه سپړې کله بل سپړې کله که نه دا څه شوي دي که نه ډبرهاو شي کله چې پسې مړیا کې که نه یې څوک کلسکوپ مې مخکې نه ایور غر وایي که نه بیا بیا تب کېدل نه شي که نه بیا په ښي نه په کټ نه بله غټه خبره شته که نه نه دا معمولي ونه ير نه چتوي که چمړوي که چه دا ير مرکا دا ير مرکا کنه ا د ي فساد يو نه د خدای فسادات دي په دې غضب شي کنه ا خو له ولا فساد دا په شي د لوس فساد دا په شي کنه او دا رنګ کنه د مرګ له خطر شته په شي چې مړه درول شي کنه غضب ما کو سما کا لا تغضب وانو قال قد رسم ليس شديد بالسرعه سرعه مباريه سعادكم په معنا د مسارع سره پلون چې سای پر ځوي ليس شديد بسرعت نه دا پلون هغه څه کو چې پر ځول ډېر کو خلق کنه مقابله شي تری ډېر پلون اته نشي ولا حقیقت څه انما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب پلون اته ولا شي دمه پلون چې د غضب او د وسپ مقابله زون تم کولا شي کنه زون په کوشش کنه پلون هغه ده خلق ته حکم زیر لیدل شي پاته کنه سرات په لحاظ باندې د دولت په لحاظ باندې کنه د عقل په لحاظ باندې چې دا په کنه خاري خور ده نه کنه عقل شته کنه یا پیسې دولت نشته سره کنه لوس په تکات نشته هر کم زیره کم زیره ګڼنه شو شک په چا په نظر شي نرسي کنه هوی داسې لو اقسم علی الله کپالا باندې لیو خوري کنه لا ابره خیبک وې دې قسم نه بری کو قسم وکړه چې مو قسم چې نن به برو مرې شي که نه بیا پر بیا څنګه دمر مرتبه یې چې بیا خای پر برو مرې چې تو قسم کړ دا نه ده خنسو که نه الله وبرکم علی ناره تو څه په جهنم کې خبر نه کړي جهنم سکتی کل عتل هر کن هغه سخت جګړه لو عتل منه کړي سخت جګړه وی کنه ا د مخاصمت او د جګړه کنه د خلی جګړه ډېر سخت وي جوازن کنجوس او بخیل چې جمع کول کو مکان خو ور کول نکو مستكبر او متکبره کبر جان دا جهنمی ده وفي روایت مسلم كل جوار زنيم متكبر هر جواز کنجوس او زنيم او مټنګای او متکبره کنه دغه اے جہنم علامہ یدو کنا او پدا جہنم ال چپات دی وعن ابن مسعود قال قال رسول لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبه من حرد من ايمان نبي شي داخل يرتا هسكا چې هغه په دې شکنا په مقدار دی وې د نسپلنی ایمان وی خردل سپلنی لته شي او ډېر ولادو دا صاحب جانم ترشي داخل کنه خو نه را خو ډېر کنه لوسوس روغلي دي کنه ډېر معاصي دي ګنې چې هغه په سر باندې کنه خدای په کنه ای جهنم وعده کړی چې په دې باندې شای جهنم تسی او دوی ته کنه چې ایمان زرا ایمان وی کنه په باندې جهنم یې کنه باندې چې به جهنم ته نسی هدا که دخول نه به دخول خلود مرادی دخول دوام چې همیشه وی جهنم ته نسی راغلی چې د پر شکل په انداز دی کنه وې د نس پر لې ایمان دې به همیشه په جهنم شنه پته کېږي یا به دا ول نه خدای په کوبا شي یا به تما فو کنه بالکل به جان تر شي یا که لور شي کنه او دغه معاصی سزا ته ملاو شي اخر کار به بیا وځي ځکه چې په دې کې ایمان ده ولا يدخل الجنه احد في قلبي مثقال حبه من خردل من كبر او د خیر به جنت ته هغه ایسه قسم چې هغه په دې په مقدار دی وې د نسبنه نه کړ تکبر وی کبر وی دا به کړ به جنت ته داخل نشي ا د ه ک ه سدا طويل ده کنه چې یا خدا منا چې په چا شي کله سپل نه ده تب تکبر وی کنه ا د ه ک تکبر کا خوای په کوه ته معاف نه کړو د تکبر سره ته سره ته ملاو شي چې کله ا نه فوک شو ته ویل کنه جنت جنت ته کنه او یا د ه ک تکبر نه مراد ده کنه چا د ایمان زید ده کنه تکبر نه کفر مراد ده سپلې به فلی وای دا خو ډېر خلک دا خوشوي کچ خو یو کوم خطه وای فلی مې سپلې وکنه او ته په وای کچ یو ځل تکبر چا پر شي ابي جنت لول شي ا د ه خیرو که چې دا شنه متینه د شې جمع و د شې سپلې یو کنه شې سن کنه دا تکبر لکه چې تکبر وي قال دوی ته چې دا خو تکبر نه تکبر خو د زړه چار دوه شاید کنه ان الله تعالی جمیل الله پاک هغه جمیل ده په اعتبار د ذات سره په اعتبار د صفات سره په اعتبار د افعال سره یحب الجمال والا پاک ته چې کنه جمال مزاره خوان ور کوي کنه بل خو پاک دای کوي چې کنه بل بل دم هغه صفا ده وی سترا ده وی خط فری ده او غسی وی کنه افعال ده نیک وی اخلاق ده نیک وی الله پاک ته خوان ور کوي خو دا جمال ده تکبر نه الکبر بطر الحق كبر دا د حق را دوي ته کې چې حق مقابله کې کنه حق پر وایې کنه حق نه مانه الکبر بطل حق اده کنه حق ته را دوي ته چې حق را دوي وغمت الناس او رشتيان د خلک چې خلک رشتي او ته تکرک کم تری درشي تحقیر د خلک دا تکبر ده وها نبی هره کاله کاله سم ثلاثه لا يكلم من القيامه بلا يزكيهم وفي روايه ولا يذلم ولما عذاب العين پر عذاب دردناک تا شيخ زانوي الياذ بالله كنا هغه بوډا چې کنه بعد مال ځان کنه زنیوي او ویش پنځیره ځکه چې په داسې زنا دایي موجود نه ده زنا خو چې کېږي د کوته شاوانی دی وجه نه کېږي چې کوته شاوانی زیات شي کنه او برداشت نشي کړای کنه اده به وخري کنه و دا خو شیخ تا بوډا دا سپین ژیره دا دا به کنه خامخ هیڅ کم شوی کنه دا قوت نشته پشه مدان شته پشه دنه بیا زنا کیږي و ملکن کذاب بادشاہ دروی زینا دروی خو چې خلق وي دا خو یې سور سره به کې چې سور وي کې چې دروی دې مړې کنه وزر دي کنه سای چې کله ګر کېږي به دروی په پابند زور خو سوي کنه ته بادشاہ یې کنه ا دې به کنه پټکای لګ سره ولې مش کنه خط پر دې لاس ورل کړه یا ته سره لکه خط بیا خط چاته زون خط چاته نه ور کوي کنه هر سره خان خط په زون پر خپل ټینګ نه ولاده ول علم تو او د بړای په اعتبار د صفات سره دا ازال دا سره لکه کنه ا مو لاګ لکه ته څنګه چلنګ شبر شي پر دې مش پر شي کنه نسيكا كان خپل كان خط وخپل پردي كو كان آچاتا نشي ورکولا متکبر مې قیامت پر باندې پشان دې مې کنه هر چې ګول شي مې باندې ظلم وړې مې ته ورشي فی صور جان په شکل دې سړی شي به شکل به سړی وي خو سیرت کې دې مې ویل کړه مې شای کنه ا م ش ر ق بيدون شبكنا رولمي كان خالص بشيبو يردي كنا يخشى مزلو من كل مكان زلت من هار طرفنا فدي بند زلت في شراوي كنا ويساكون الى سجن في جهنم جهنم شي یو جیل ده ایته به بول شي یو سبب بولس چې ایته بولس وته ویل شي کنه تعلوهم نار الیار په دې باندې به خیری کنه ایر دی یری کنه سخت یې به په دې لګولې په متکبرین نه باندې یسکون من عصاره النار او دې ته به چل شي هغه کنه پیپینا وینې زوی دی جهنمونه توینه الحبال چې توینه الحبال ته ویل شي دا به چل شي راو ترمذی و دا ویلوړي فریجس کښېدنې فإن دا بانو ازو که چې غضب بن لوړو خوشا پشا و إلا که چې از پوزه فلیسته څنګه دا ولګوي کنه دا روان دی یې کنه ا دې کنه غضب او چې کوم اثر دا کنه یې لیدل خو نشي خو دا یې په باندې بریږي کنه یې دا کنه اګه یې ته کزادو کنه حفظ و استعلا پوست و چتوی کنه تو پیلا در بنده کو بیا کپلو شه تیرا پساوا کنه به اختیار شه کنه هوا ده کنه د سوی دو کنه منډه به وای کنه مړه به کې ا دې لاج ده چې لشي زون وریا کنه کبیلو به کنه کښنه کډیر کنه پکار شو غوسه شو د مر دې کنه بیا ردا شي کنه به اګه نو سیره چې ګړې سه به سکو چې تاسو یې څه پر غلوي کنه یا به مانه کو یا به خایلو شي کنه ا ت و ب ك ن ا حالات نشته هر شيء كان جنوس ت و ك ن ا هغه ت و ي ر ا ي درشته او كان نوس ت و ك ن ا مثل جي كان بسامنا پشه كان لشكي چي د انتقام نا و دكر اثار ته سوکه لته چې ونه وریا شي او چې تیار ویلوړ وی کنه اځي کا پم کنه پوزیشن شوی کنه او چې پک ته بلور شوی کنه او حساب یې شي کنه د هونه را بل بل خطر ده په شکل چې صاحب ملک زون وریا کا خنه به څنګه لګا وکنه وعن اسماء بنت عميس قال سمعت يقول بئس العبد عبد تحيل واختار بعد انسان اغا انسان ده تحيل چې ځون ته هلک نه خیال وکړو تکبر یې وکړو وختار تکبر یې وکړو ونسیر کبیر متعال او یې کوم لوی ذات ته بلند بلا لوی ذات یې ورکو بزون اشي کنه غوټ ته تلل شي زون لوی ته لیدل شي ډېر بد انسان ده بیا سره عبد عبدن تجبرا بعد انسان دا انسان تجبرا چې ظلم کو واعتدا او تجاوز کو ونسیل جبر علا وجبر علا ذات یې آی ویر ده چې سار دې په سار شته بیا سره عبد عبد سها بعد انسان دا انسان سها ته چې خپل صاحب شو ده ولها په لهو شي مشغوله ده غپله ده ونسیل مقابر ولبلا مقبره ویره دی زړوله ویر ده کنه چې دا زونی مې به کنه خورې کېږي کبرینه دی وګم زړوله ده کنه ولای دې لږ بالکل غفله ده بیا سره عبد عبد حتا چې تجاوز کو وتغا سرکشي وکړه ولسر مبتدا والمنتهى مبتدا ویره ده که چې زه سم اول نه کنه سکو د سنه پیدو یو او متهمه سره ده بیا به سر نه جوړېږي کنه بیا سره عبد عبد يختل الدنيا بدين دنيا په دين باندې کنه ارګټي غوري بیا سره عبد عبد يختل الدين بشبات او دين په شبات باندې خرپوي په دين شبات تر زینه کو بیا سره عبد عبد بعد انسان دا انسان تمون یو کدو لغت په سیر دا کنه او ماری ور چولا دا کنه ګرځي به کړه په یو کېرنه بوسي کړه په بل کېرنه بوسي او بیا سره عبد عبد هوا يدله هوا په سره د خواهش په سر ده چې کله ګمرا کوي کنه کله سې نیمه ته بي د هوا اې کنه عاشق شو ده کله کله رندې خره ته بي کله شرپینه په شي کله کنه سپه باندې کله سپه باندې کو بیا سره عبد عبد رغبون يذله خيرستا رب سجود خير کنه خيرستا چې کنه ذل کړه ده کنه ایو دار ته درې ځابل ته درې شکنه نه دا غرب کړه انسان افضل افضل عند الله عز وجل من جرعه غيظ يكزمها ابتهاء وجه الله تعالى نه دا په زیرا غرب کړه انسان بهتر د الله پر باندې د غرب نه د غرب ته غوسه نه يكزمها چې دباو یو کو کزما دا دبکول هذا وسوله غرب ته دباو کړو کنه مری پر ټینګ کړي کنه هغه ساي نفيز نه کړه ني جړه وکړه ني شرا وکړه ني رب د ویلو کنه ني رسو خو دول کنه دا لازم دی دی پره هغه څه مقابل نه کړو څنګه برداشت وکړه وعن ابن عباس في قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن د فقوا په خاصه سره چې کنه خلاف خاصه ته پاسه د فقوا حاکم حضرت چې پاسه د فادو چې کړه الصبر عند العذاب دا یې په ځان شي وړي کا زور کړی شي چې وړي کوي کنه وفي اي ناس کې عظیم او د حق په سبب علوي متبادل شي کنه متوازی سره ومن تکبر چا چې تکبر وکړو وزاول لالا په قابلون دکو فوافي اي ناس سعيد دا به د حق په سبب شي وړي کړی درشي وفي نفسي كبير او د دې خپل ځکه نه هټلی درشي حتى له اولو چې کبیره وي خدای بخښش وکنه باغ مخه ویني بخښش وکنه دا معاذ انسان د مسنګه وان سن نسم کاله من خدان انسان وو چا چې ژبه وشغرله ژبه وسطله ستر الله اور تعالی به دغه بنا پټ کو ومن کف غضب او چا چې خپل غضب باند کړو نافع دې نه کړو کف له وانه عذاب یې قیامت علا به د خپل عذاب کې مدد باندې کنه چې په په سوره شوی کنه اتباع کیږي وشخ المطاع واغه بخل چې اطاعت کیږي واجاب المرء بنفسه او د سری په ځول باندې غوړه کېدل وای اشد هنه پټونه دا سخته